مجازات تی هغو خلقو وو چی د دو قوت بهیمیه او ملکیه دا ضعیف وی نو بیا مونږ ویلی وو چی داسی خلق چی وی چی د دو قوت بهیمیه او ملکیه ضعیف وی نو دا کله د اسباب جبلیه او د اسباب کسبیه د وجه نه کله بیا دو ملحق په ملائکه سافله پوری شی او کله دا قسم خلق د اسباب جبلیه او د اسباب کسبیه د وجه نه شیاطین پوری چسی ملحق شی که چېرته دغسې کس وه نو بیا د ده دا روح آ خدای پاک مقصد دا ده چې عالم برزخ کې د ده دا روح چا سره ملاو شي د ده دا روح هغه ملائکه و سافلو سره چه سی ملاو شي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی هغه مسئله جوړه شي او بیا دې پاره شاه صاحب یو مثال پیش کړی چی لکه بلکل داسی دی چی یو ماشوم مقصد دا دی چی او دا په دغ وخت باندی د روح ملائکه ور سره ولی نه ملاو کیږی صافی لو سره ځکه چی په ده باندی شهوت تی طعام شهوت تی خوراکونو د څکلو مقصد دا دی چی نور د مادی دی وجه نه نور شیونو سره تعلقات چونکی راغلی وی نو چی کله بیا هغه تعلقات ختم شی او بدن ختم شی بدن باندې مقصد دا دی چې بدن انحلال وشي نو په دغه وخت کې بیا د هغه خپل اصل کې خو په دکې صلاحیتونه پراته نو هغه ملئ سافل طرف ته چو کی رجوع کی کل شیء یرجع الی اصله لکه بالکل دی مثال شاه سے بیان کړو چې یو معشوم وی نو په معشوموالی کې پیدا شي خو په ده کی د هجړاپن چه وی علامات وی یعنی مزاج کی هجړاپن پروت وی نو لا دی وړوکی وی لا خو په دې کیسو نه پوهیږي ما خپل خوراک کوي سکاک کوي که کور کې ورته د هلکانو جامې اغوندي هلکانو والی اغوندي او که کور کې ورته وایي چې د زنانو جامې مه اغونده دا به نه اغوندي بیا نه اغوندي هغه چپل مه په خپو کې اچوه بیا به نه اچوي او په لوبو باندې مصروف وي لیکن چې کله دی مقصد دا دی چې د تمیز درجه ته ورسیږي او مقصد بلوغ ته رسی او په دغه وخت ته قریب شي بیا مقصد دا دی چې دکی هغه د خپل هغه فطری چې کوم استعدادات هجړه پنوالی شینه او هغه بیا په دکی دغه سي چوشري ظهور شروع کی بیا د اکثر هغه سي نرمې غوندې خبرې ښځوال غوندې قدم چال چلن کردار اقوال گفتار هر شای نشیست و برخاست دی دی چا غوندی سی زنانا و غوندی سی نو آلتا اغا یو عارضی اگر اغلی او پورکوالی کی یو حائل راغلی او چی اغی دی د خپل کار ته نه پریخود نو دارنګ دا کس چی وی اغه په دنیا کی یو عارضی دغه د سکلو او د خوړلو او د دی شینو شهوات وغیرہ دا یو عارض راغلی چی دی اغه ملائکه او لړی کی تړلو تا نه پریږدي کني نور خو اصل کې دکې دا شی چې وي وي تاسو په دې پوه شو داسې مثال ده او دې پاره بیا د مثال پیش کړی و نور عبارت خو مې درته ویلی و نو دې پاره شاه صاحب وایي چې لکه په حدیث کې رادرومي حدیث مبارک تا رأیت جعفر ابن رأیت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ملکا یطیر فی الجنت مع الملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرشتی پا صورت کے ولید یطیر فی الجنت مع الملائکہ چی دائی پا جنت کی ملائکہ و سرا او خپل مقصد دا چی نورانی ورطا وزر خدای ورکڑی دی او خپل گرزی دا دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورور و او دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا حد درجی میناو دا او دا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا شکل و شباہت کی پا شکل و شباہت کی او پا اخلاق کی دیر قریب وندے کس و چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا شکل و شباہت پا خپل تربرو کی او مقصد دا دی چی اخلاق اغس نرم خویان دا دی دتا خدای چو ورکڑیو او په مساکینو باندې حد درجه یو مهربان ذات و دیو جنب حضور صلی الله علیه وسلم دتا ابو المساکین ویلا ابو المساکین او دا په هغه جنگ کې شهید سچ دواړه وزره چسل شهید اسلی بیا مقصد دا چې هغه دریم نمبر چې جنډا درې جرنیلان پکې ته شهیدان سره او څلورم نمبر ته بیا جنډا هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ واخیستله چې حضور صلی الله علیه وسلم بیا د سیف الله لقب چک ورکه په یغه هغه کې حضور صلی الله علیه وسلم خپله نو آج نه دا ټول حالات د جنګ چکول خلکو ته بیانول لکه په سی ډي باندې نن سبا چې یو شی ویني داسې حضور صلی الله علیه وسلم ته خدای هر شی چو منکشف کړي وو اوس مسئله په دی کی ده مونږ چی دا ګورا دا د فرشتو سره چی د دو روح الحاق شوی دا مسئله مو په دی کی ده دا حدیث مبارک بلفظه دا سر نقل کړی ده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جعفرا يطير في الجنه مع الملائكه هغه په جنت کې فرشتو سره ګرځېدو دا مشکات شریف کتاب المناقب والفضائل حدیث نمبر 6162 نمبر حدیث تا 6162 شجی اوس د دغو خلقو کار سوی دغه سی چې د ملای سافل سره دو ارواح منسلک شي نو د دغو خلقو کار سوی کنه نو شاه صاحب رادرومی د دغو خلقو درته کار شي دو خلقو کار داسی وی چی یا دو پا اعلا دی کلمت اللہ باندی او پا امداد دی حزب اللہ باندی مصروف وی مشغول وی یعنی دی دو ارواح اغا دی اعلا دی کلمت اللہ او دی حزب اللہ یعنی مجاہدینو دی اغا نصرت باندی چی وی مشغول وی او دی وجنا ډیر داسې په جنگ او په دغو حالتونو کې به د لوی اولیاء لوی اولیاء الله ډیر خلق په محاذو باندې لیدلی دي خوبونو کې چې فلانه هغه لوی ولی الله ما سره په مورچې کې وو او مقصد دا چې دشمن طرف ته چور کولې دزې ور کولې او فلانه هغه ولی الله فلانه هغه عالم یا فلانه هغه صحابي امون سره ما خوب ولید بل ملګری بل ملګری ته وته چې امون سره مقصد دا دی چی یو ځای تعرض ته چه روان وه نو دا د دو کار وی چی دو دی هغه حزب الله حزب الله څوک وی مجاهدین او حزب الشیطان دا پرویزیان آرامیان خدای دی تبا کی خدای دی مونږ حزب الله کی راولی نو دی دو خلق ارواح اغا حزب الله سره چوی په امداد باندې مصروف وی کلا کلا دا کاری ادی کلمت الله عالی کونې دی پاره چه کئی لگیا وی او کله داسی وی چه دو یو بنی آدم تا خیر ور ورسی یعنی چه داسی یو تکلیف کے سڑے مبتلا شی اچانک پا آغا سڑے اوینے بیا بدر نغائبی نبی بوشی او تا تا مقصد دا چه آل تلاس در کی سچل بو کی مقصد دا چه تا آغا تکلیف پچکی دفع کی خدا پاک پی غزریه سره لکه دا تاسو مشاهدی کتابونو کې هر وچ دا سی بیا مقصد دا چې غیبانی یو سړی راغی بس دا شای ماته داسې وکړه داسې وسله د کله داسې وي او کله دو داسې اشتیاق وي دا یې زړه غواړي چې یاره ماته د یو صورت جسدي خدای راکړي نو چې دا زړه کې دای ډیر شوق وي نو بیا د عالم مثال په امداد سره خدای پاک اغن هغه یو قوت عالم مثال هغه د روح هوایی سره ګډ کی او هغه طاقت ورکی نو دته خدای پاک یو جسمانی او یعنی یو جسم نورانی ورکی یو چه ورکی جسم نورانی ورکی کلا دی دو خواهش وی دی شو خوراکونو او دی دی شیونو نو خدای پاک هغه قضا دی شوکو کی هغه پورا کی ورتش بهترین خوراکونه او دا ورکی لکه مجاهدین شهیدانو تبیا مقصد دا چې التا خوراکونه ورکول سي ځکه چې دوزړه دا غواړي او چکرې زړه غواړي بیا مقصد دا دی چې حدیث په خپل وخت سره بیا د جهاد په باب کې درته بیانوم چکرې زړه غواړي ځکه چې دنیا کې خو دو ټول ځان د اعلا د کلمت الله د پاره وقف کړی نو بیا هلته ورته خدای پاک جازونه ورکړي شنه شنه مرغان او دوی په دې ججورو کې ناستی دا یا غفران سټانی لال تخپل پکې ناستی او دوی چکرې پکې چکرې وای پکې چې کوم پلای خوښي داسې نو دا د دوی چی دی دغو خلقو دا کارونه دی یعنی د دغو چی عالم برزخ کی هغه روح یی او تا خدای پاک دغه سی هغه چه کئی ورکئی وربما اشتغل هؤلاء باعلاء کلمت الله او دیر کلتا مشغول وی دا خلق پا اعلاء دی کلمت اللہ باندے او پا نصرت دی حزب اللہ باندے وربما کان لهم لمتن او دیر کلتا دو دی پارا اخذ وی او نزول وی بخیر بی ابن آدم په یو انسان باندې وربما اشتاق بعضهم الى صورت جسدیه او ډیر کله ته شوق لري بعضی دی دوی په طرف ته یو صورت جسدی چې ما یو صورت جسدی وای اشتیاقا شدیدا ډیر سخت شوق وی ناشئا من اصل جبلته چې هغه شوق پیدا شوی وی دی اصل فطرت تدنا د تبس دا مزور کوي وربما اشتاق بعضهم الى مطعوم ونحوه او ډیر کله ته دو کې بعضی داسی چې هغه څه خوراک یا نحوی دی دیته چوي شوق وی بیا باب الجهاد کې دا ډیر مفصل بیانېږي فامید فی مشتها قضاء لشوقه بیا د امداد وکړای سی په یخ شي کې کوم هغه د د تخوند ور کوي او د شوق پورا کړای سی فرحین بما آتاهم الله من فضله او دو دی خدای پاک چی دا کم فضل دو تورکڑا پا دی بانی چی خوشحالی اچی کم دی دو پا مقابل کے دی بوش تو پارا پرویزیانو دی پارا امریکی خوشحالونو پارا ملشوی آ چی وی آ غمجن وی او دیر بوش تنارے وی چی الا رئیس اوس می سفارش ہوکا لیکن مقصد مردار پروتی اغا مردار خپل زان با خلاص نکی بے بدو سے خلاص کی شجی وبإزاء هؤلاء قوم قریب الماخذ من الشیاطین جبلتا اوس دی دی په مقابل کې چا ما درته ویل یو بل داسې مونږ د خدای د اولنی ټولی کې کې د دوم نه مو دی وساتي د دې په مقابل کې یو داسې قوم ده چې آ قریب الماخذ وی من الشیاطین یعنی شیاطین ته ور قریب وی او یا دی جبلت تی وجنا فطری داسی صلاحیتونه یی پکی چه هغه شیطنت په مزاج کی چی پروتی او یا کسبی اسباب دی وجنا دی الحاق چا سره شی شیاطین سره شی لکه مثال جبلتن مزاج کی فساد پروتی دی دی ټول عمر داسی آراء کئی داسی افکار کئی چی هغه د حق سره چه وی مناقض وی داسی کارونه کئی چی د مفاد عامه او نظام عامه هغه نه په یوه طرف باندی چیرته وی او داسی کارونه کئی چی هغه مقصد دا دی چی هغه سره د عام خلقو هغه نظام خرابیږی فطرتاً دا شیطنت او دوه مسلمانانو منځ کې جنګ جګړه، ډاکې، ډکیتي دا یې په مزاجونو کې چي پرتي داسي کله نو د دې اسبابو د وجې نه او دارنګې کسبي اسباب کې ورسره دا خو فطرت کې پراتي کسب د داسې هیئاتو کوي کسب د داسې افکار فاسدو کوي کسب د داسې وساوس الشیطانیو انقیاد کوي چی دی اغه له وجه نه بیا دی دی لعن او مقصد دا دی چی دی بعد عن رحمت الله چه سی مستحق شی او ملای اعلی په دبانی چه وای لعن وای نو چه کله داسی کارونه یعنی دغه اسباب جبلیو یا د کسبیو دی وجه نه بیا دی دغه خلق اغه ارواح الته خدای پاک ټیک ته په دې دنیا کې خدای اغه یو نو عارضی مصروف وی عارضی نفس په خوراکونو اسکاک په دغه شینو مصروف انسانانو سره ګرځي لیکن چه کله ارواح پورته سی نو دا خدای پاک هغه شیاطین سره چه کی جنات او شیاطین سره مقصد دا چه دی دو ارواح هغه الحاق وکی او هغه سره په زمره کی شمارلای کیږي وبإزاء هؤلاء قوم ادی دی په مقابل کې یو بل قوم دا قریب الماخذ من الشیاطین جبلتن چې هغه قریب الماخذ وی شیاطین ته خلقتن څنګه بأن کان مزاجهم فاسدا ځکه چې د دوی مزاج فاسد وي یستوجب آراء مناقضة للحق چه آ مستو او یستوجب آراء چه هغه مستوجب وي د مزاج د دوی د داسې آراء لره مناقضة للحق چه هغه حق سره مناقض وي منافرة للرأی الکلی او داسی آرا چه هغه منافری وی رای کلی سره مفاد عامه سره علی طرف شاسع او په یو طرف شاسع او بعید باندی دی مفاد عامه نه ډیر لری وی هغه آرا یعنی خلقو ته نقصانات وی پکی او فائدہ نه یی علی طرف شاسع من محاسن الاخلاق او په یو طرف شاسع باندی دی محاسن الاخلاق نه ډیر دا کسی چه وی لری وی تور لباس راغوستی چی خدای پاک مو دی دینا وساتی وصور لهم ما یقزون به باز وترهم او مصور کړی سی لپاره دوی ما هغه یقزون به باز وترهم چی پورا کوي دوی په هغه سره باز هغه خپل حاجات من الملاذ الخصیصه اغا چا کوم دو مقصد دا ده چی خسیس هغه بی کاره هغه وی دی هغه نه مقصد دا ده چی دو ته هغه پیدا شی لکه مثال دی جهنمیانو وال پیپ زهر په دی سره دو بعضی خپل حاجات پوره کئ لوږه تنده آ په دی سره بیا چه کئ ماتوی وصور لهم ما یقضون به بعض وترهم من الملاذ الخسیسه او بلکل دا داسی دو ته پته لګی چی دا مونږ ارامی توب کارونه کو خو دلته ځان بیا ونه بچ کولای نشی دا ارامی توبونه دا دی دو ملکه جوړ شوی دا دو چی ملکه جوړ شوی لکه مخنث ته دا پته لګی چی زه دا بدترین کار کی اخته یم ایو بدترین عادت می دا چی مثال دا کارونه کوم لیکن که دی غواړی کنه دی ځان دی کارونو نه خلاصولای نشی څلورم قسم مجازات دی هغو خلقو چی بهیمیه دی دو قوی وی او ملکیه یی ضعیفه وی القسم الرابع مجازات الذین بهیمیتهم قویه و ملکیتهم ضعیفه هغه خلق چی بهیمیه دی دوی قوی وی او قوت ملکیه یی چی ضعیف وی نو داسی قسم خلق چی دی دی دو دا برزخی مجازات دا سنګه وی نو شاہ صاحب دا بیانی او دا اکثر خلق وی اکثر خلق داسی وی چی قوت بہیمیہ دای قوی وی او قوت ملکیہ دای چی وی ضعیف وی اوس دا خلق چی تر چو پوری په دی دنیا کی وی نو بیا خو دی اغا روح حیوانی یو مضبوط تعلق دی تدبیر او دی تصرف آ په دی جسم پوری چی وی موجود وی روح حیوانی دی جسم سرا او ڈانچے سر یو تعلق تا یو خو اغا روح ربانی کنا اغا نا دا روح حیوانی دی ڈانچے او جسم سرا تعلق تا چی دا دی ته تعلق دی تدبیر او دی تصرف وایی گوره که خر دا که غوایی دا که تاسو امون بیو چی مقصد دا چی دا کم خوزو را خوزو او مقصد دا چی په خپل مزاج سره یو شای کار کول دی په خپل ارادی سره یو شی نزان بچ کول دی دا کسی نو دا ټول برکت تی چا دا دا دی اغا روح حیوانی نو روح حیوانی دی بدن سره تعلق تی تدبیر او دی تصرف تا او دونه مضبوط تعلق ده چی کلا دا دا تعلق تی تدبیر او دی تصرف ختم شی یعنی موت رئیشی نو موت تی چا نام دا چی دی اغا روح حیوانی اغا چی کم تعلق تی تدبیر او دی تصرف دی بدن سر دا اغا چسی ختم شی نو چی دا کلا ختم شی نو دا بالکلیه بیا هم نختمی گی بالکلیه بیا نه ختمیږي بلکه یو وهمی تعلق او یو خیالی تعلق چې دی روح حیوانی بیا هم دی بدن سره چوي موجود وي بیا هم دی بدن سره موجود وي اوس په دې دنیا کې خدا جسم او دا شینا دا حائل وي لیکن چه کله دا روح حیوانی تعلق د تدبیر او د تصرف دا داسې تعلق وي لکه بادشاه چه ټول ملک سره چه وي تعلق د تدبیر او د تصرف وي چه کله دا کم, کم شي او یو وهمی تعلق پات شي نو دالته بیا دل پورته جانب نه پورته جانب نه بیا هغه د ده هغه روح ملکی باندې هغه روح ربانی باندې هغه شعاګانې چه سی نزول نو شروع کی او چې دا شروع کی نو دالته بیا دته دی اوس خلا د خپل شو بدو پته نه وته لګی دوره دالته بیا دته هر شی منکشف سی او د خپل شو او د بدو پته ورته ولګی او ځکه وته چې کله دی یو کمر ته شاسه بلته دی مخسی بیا بدل ته دی هر شفا ته جسی درته ولګي د رحمان بابا هغه مطابق ا بالکل دی ته شیدا دلته به هر شای په دمانه چې سی منکشف سی او کده نیک اعمال کړیو نیک اعمال نو هغه نیک اعمال بیا دتا په خصورتونو کې خدای پاک چې متمثل کی دا ټول دی احادیثو نه ثابت دی لکه تاسو ویلی دی چې کوم سړی تبارک الذی بار بار وای تبارک الذی ډیره زیاته تیری نو آ د قبر عذاب نه مقصد دا دی چه ګرځی یو آړ ګرځی او چه قبر کی کله ده ته هغه فرشتی څه وایی څه تکلیف ورکوی څه عذاب ورکوی نو بیا څه چل وکی هغه ورنه ګرد داسی چه کیږی یو هغه خدای ورکی صورت ورکی نورانی غوندی آ داسی ورنه چه کیږی تاویږی نو د ده نیک اعمال بیا په نیکو صورتونو باندې خدای چه کی متمثل کی صورتونه ورکی نیک صورتونه او دته هغه فرشتې دی سوال جواب آپ انتهایی حسین صورت باندې چسی خکاره شي خدای پاک مونږ ته په حسین صورت کې خکاره کی او بیا ورته مقصد دا چې د ډیر داس نعمتونه د اعمال او هغه جزاګانی یو عارضی غوندي چې هغه مقصد دا چې لګ غوندي غنل شي ا به په دې صورت کې ورته کلاو کې چې د جنت طرف نه یو کړکۍ ورته چسی کلاو سی او فرشتی د ده په روح باندې یو بل نه چه کئی سبقت کئی وړی منډه باندې او کا د ده هغه اعمال بد و د داسې خلکو اعمال بد و نو بیا مقصد دا چې فرشته په بد صورت کې دته مقصد دا چې متمثل شي دراونی حالت کې دته چې متمثل شي او دته د بد اعمال اپ بد صورتونو باندې چې متمثل شي ولی تاسو وایو نه چی مقصد چا دا کار کړی نو بیا مال ډیری او پکې زکاتونه نه ایستي نو هغه نه به ورته لړمان جوړ شي لړمان جوړېدل څه مقصد چې هغه مال و دولت په خدای دې لړمانو په صورت باندې متمثل کی هغه نه به لړمان جوړ شي او دته به چکۍ ټکونه ورکوي تاسو په دې خبرې پوه شئ نو دا په دغه صورت باندې بیا مقصد چې د دغو خلکو هغه برزخي سزا او دغه شی خو لیکن ما مخکی در تویلیو چی گورا دا سزا دا تدریجا دا په دې دنیا کې د اعمال سزا او جزا وی خو ډیر لګ لګ ځکه تاسو مونږ ته ډیر احساسات نه کیږي حالانکه ډیر کله ته تاسو مونږ ته یو درجه چې خدای راکې دا کله د نیکو اعمالو دی وجه نه او سړی دا خیال چې کدا اسې ماته ملاو شو کله مقصد دا دی چی یو تکلیف په سړی باندې خدای راولی نو هغه د دغه بدو اعمالو د وجنی خو تاسو مونږ ته دا احساس کیږي نه دوره او په عالم برزخ دا د عالم دنیا اخرنی حصہ ده او د عالم آخرت ابتدائی لکه بالکل سیان وی کنه سوره چیرته بستی شوی وی هغه مقصد دا چې هغه چیرته بستی شوی نو هغه ځای د هغه سیان اخرنی وی او د هغه رڼا چې وی اولنی حصه وی بالکل دغه سي د عالم برزخ ده دیو جنا په عالم برزخ کې د سزاګانې جزاګانې ډېری خفیفې دي البته چې ډېر زیات زیات سزا ده آی د امت محمدی صلی الله علیه وسلم ده په قبر کې دو تو مقصد دو سزا په قبر کې چې دا ډېر سخت ده او زیات ده دیو جنا چی دا کم سزا دا اصل کی نو دا دی دغ امت یو عظمت تا چی قیامت تا رسی نو دیرو با بالکل گناہونا صفا شوی او سا با اکا دکا لگ غنی چی پاتی او نور امتونا چونکہ مضبوط و لکا ورستو باب کے بے خبر در تکاؤں او ایغی کی ارشا خدای پاک مضبوط آغا پیدا کریو نو دی وجوہات و بنا بانی ایغو دیر سزا بچی قیامت پورا جی ادا مرحلہ بچی کم ای لکه مثال په طور باندې حال سخت سړی وچلی نو پرچې به ښې چیک کې نو حال خو دې سخت وچلاوه دونه خبر نه ده خو هلته به نمبرې چی ډېري او که حال دې ورته سوس کو او ټول هلکان نقل وی هغه خو هلته بیا نتیجه سخته نو کومه بهتره وي چې حال دې سخت وچلېږي خو چې نتیجه ښه راشي نه دا چې مقصد دا دی چې نتیجه خراب راشي او حال دې سست دی له کتابونه چې کوي لیکي نو دغ امت کی بیدا یو چدا فضل بہر حال خود چلرم قسم خلق چی قوت بہیمیہ مضبوط وی او قوت ملکیہ ضعیف وی نو دی اغو خلق مجازات اپ دغ شکل باندی چدا دا او دا عام خلق تی عام خلق مجازات اغا چدا دا ترتیب دا اوس دا ډیر خلق دا دی اغا افکارو دی شاہ سے باندی پوئی گی نا پا عباراتو کنا تاسو اس دی عباراتو تخپل گورو نو هغه د تمثل نه دا ذهن ته ورسي هغه خو علم علمی سطح دو رہی نه صرف انګریزی تعلیمی لاسی نو هغه تعبیرات هغه د عقاید په صحیح هغه لهجه باندې لب لهجه باندې پوینی او نه د احادیث پرناب کې په دې عقاید سوچ کړای نو دې نه خطا شي چې او دا اسی امثال وي لکه دالته یو فوټو جوړ کیا سی امثال الکه دا امثال نه یعنی یی هغه ماران خری به دی خو هغه مقصد دا چې تا ته یو خپل عمل نه خدای پاک چې جوړ کی مار جوړ کی وی دغه سه مار خری به دی ټکونه بدر کوي دغه سه لړم وی خری به دی چې بدر کوي ټکونه بدر کوي دا سه نه چې اسه په کاغذ ته جوړ کړی او نه یری به دی نه نه په کاغذ نه یی دغه ماران ټکونه نو دا ټول احادیث په دې باندې ډک نه دي چې فلانه عمل به فلانی په صورت شی با په صورت باندې قیامت پورا دي کې پیښ شي فلانه به فلانی په صورت تاسو احادیث چې کله ذخیره وای په دې کې به دنیا احادیث راځي دي حجت الله دي حدیثو یو ذخیره ده غټه ورسو په پته درته ولګی لا خو هغه بحثونه شروع نه دي ګڼ شای احادیث پکې را درومي نو بیا به پته درته ولګي زه به درته نشاندهي کوم چې ګوره دې حدیث کې دا ثابته ده چې فلانه عمل به په دې صورت باندې چې متمثل شي نو ډېر خلک دې متمثل والی نه هغه مثل نه ده که نه نو دې نه دا خیال وکړي چې که چېرې داسې به متمثل شي لکه په دیواله باندې چېرې صورت جوړ کی نو بیا ډیر دی عذاب قبر نه انکار کی سوک سے یو فتنہ جوړ کی سوک سے یو فتنہ برپا کی حالانکہ تاسو عبارت تو گور چیزیں ترتا دی بالکل اہل سنت والجماعت اعتقاد مطابق چکا درته ولګوم بیا به تاسو ته مقصد دا دی چی پته ولګی هیڅ اشتباه به سړی په ذهن کی پاتی نشی دی دا مقصد وی دا خو ګڼ شی احادیث دا خو دی قرآن احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې اعمال دا مقصد دا دی چې په هغه سره چیسی متم او ګوره که ښه کارونه دي که بد دي دې پار خدای پاک یو پیکر چه پیدا کړی ده محسوس پیدا کړی ده خوشی دی پار یو پیکر محسوس وی غم دی پار یو پیکر محسوس وی په دې دنیا کې نو ګوره دی خوشی او دی غم یو پیکر پیکرونه محسوس دي کني خوشي او غم دا خو وجدانیات دي چې دي وجدانیات دي خو دې پر یو پیکر محسوس دي خوشي خپل شي نه وي وبوشي کور ته بلار شي فرمان اوس خو دې نمبر ده کنه پسی اچھا واده و مثال اے فرمان ته کوزدان د مور بتای چې بچا فلانه متکړه تا خو خدا ته باسی که خو خدي او خاصه به مقصد سره و خاندي نه نه دې زلا سبق وایا فلان دا دین دا ای خو دې مقصد دا چې د کیسه اسی مثال ته شو نو دا دی خوشی او پیکر محسوس وی دا رنگ بل بل نو خوشی پر خدای پاک خپل چی دی پیکر محسوس پیدا کړي غمو پر خپل چی دی پیکر محسوس نو دا رنگ دا اعمال دا به مقصد دا چی یو محسوس صورتونه الته چی کی اختیار کی دا خبره درته کوي وسو ته ګورو وصنف او یو داسی سین القسم الرابع مجازات الذین بهیمیتهم قویه وملکیتهم ضعیفه قسم رابع دا دی چی مجازات تی هغو خلقو چی بهیمیت یی قوی وی او ملکیت یی چه وی ضعیف وی و صنف او یو داسی صنف دا هم اهل اصطلاح چی هغه اهل موافقت تی چی هغه قوت بهیمیه قوی دا او قوت ملکه یې ضعیف تا خو موافقت سره کړی د صلح وال دی هغه صورتونه می چته جوړ کړی وو وهم اکثر الناس وجودا او دا اکثر د خلق دی په اعتبار دی وجود سره یکون غالب امورهم تابعا للصورة الحیوانیه وی غالب امور دی دوی تابع دی صورت حیوانیه صورت حیوانیه تابع وی اکثر کارونه المجبولتی داسی صورت حیوانیه چه آ پیدا کړی شوی دا علی التصرف فی البدن په تصرف فی البدن سره چه د په بدن کې تصرف کوي روح حیوانی والانغماس فیه او په بدن کې ډوب شوی دا فلا يكون الموت انفكاكا لنفوسهم عن البدن بالكلية نو مرګ نه شي ګاڼه انفکاک لپاره د نفوس د دوی د بدن نه بالکلیه مرګ دې ته نه وتايي چې دا نفوس د بدن نه بالکلیه چه سي ختم شي داسې نه يي بل ګوره سوچ ته کو دا بالکل د اهل سنت والجماعت اعتقاد ده بل تنفک تدبیرا بلکہ اغا تدبیر چسی جدا شی التصرف تدبیر وسنه کوي ولا تنفك وهما ایو وهمی تعلق او یو خیالی تعلق ور سره چوي برقرار وي دو وایی چی دا بالکل دغه روح او جسد دو یو شی ګڼی لکه عام خلقو اوس نظریه دا چې د روح او جسد یو شی دی بلکې انسان اصل کې دې ډانچې نه چکه تعبیر غني چوک په دې پوهېږي چې انسان کې اصل هغه روح دا دا ډانچه چې دا هسې فضول ده حالانکه دې ته لاش وایي لاش د ډانچې ته بیا چې کله روح نوځي دا لا شیء یعنی دا لا شیء محض غوندې چې هسې یو لاش پاتې ځي خو اکثر خلک په دې دي